هیڅ فیده ونکړه تجارت ددوی لین دین ددوی سوداگیری او چلی ندی دوی لارمندون کی تمهید او په تمهید کې ذکر د فرق ثلاثه پټ کافر او د دې ډلې تشخیص تفتیش لټون بری تعالی وکړو که په یو نه خایونه پیژنې نو په بل به او پیژنې اساس فات ته دو دریو نفاق خداع او استهزاء اسلوب د قران کریم هم دا دی چې جامع الفاظ ذکر کړي بالخصوص په دې صورت کې تر دې زه پوری وقع دو ذکر شو او اتم الصفا قل بوقوف دي الا انهم هم الصفهاء نهم او لسم ولكن لا يعلمون دویم د دوی خپل صفاحت او دریم ولکن لا يعلمون جاهل مرکب دي هر آیات کریمه کې پنځه خبرې پکاري نو مخکې نهی عن المنکر لا تفسدو فی الارض نو دی آیات کی امر بالمعروف آمنو کما آمن الناس او د تبلیغ دو جز دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ عطف ذكر شو دې ته عطف ته مقارنت ویل کیږي لا تفسدو کې نهي عن المنکر وا نو دلته امر بالمعروف شو اسباب د عذاب شروع ولهم عذاب علیم یو افساد او دویم فساد ته دو اصلاح وی دا بل سبب دی چې ولهم عذاب الیم دردناک عذاب دی دوی لره ځکه دوی صحابه او تا صفها وی تصفیح د صحابه کوي دارو مدار د کلام مقیده په قیدی دا سوال دې څوک نه کوي چې منافقانو خو په خلی آمنا وی آمنا بالله پزړی څوک خبر دی نو دوی ته دعوت ته ایمان تحصیل د حاصل ایمان کی تشکیک نشته لا تشکیک فیه مقصد دا چې ایمان روړی پشان د ایمان د صحابه و عوام ته درس کوي کلک شي لکه صحابه کلک دي کله چې دوی ته وویل شي چې ایمان راوړئ په شان د ایمان د صحابه و چې خالی وي د دوکې د مرض د فساد نه کاف تشبیهی په معنا د مثلو ما مصدری مثل ایمان الناس او الف لام عهدی دی کامل خلق چې صحابه دي اذن ناس ناس وی مړ سړی هم داده دا آیات کریمه چې کله راتلو نو کامل مؤمنان صحابه کرامو بل څوک نو مراد صحابه دي زاد المسیر ابن عباس رضی الله عنهما نقل کوي وهم جميع الصحابه ابن جرير سند سره چې صحابه آیات دلیل په مدح د صحابه دویم چې دا معیار ایمان معیار حق سقی د نورو د پاره معیار د ایمان صحابه شو حق منحصر ده په صحابه کرامو کې مجموعی طور باندې به دوی په حقي اگر که کله جزئی غلطي وي ځکه صحابه عدول دي معصوم نه دي آمنو کما آمن الناس دا تشبیه د صحابه صریح ته په مدح د شان د صحابه کې نو منافقینم جواب ورکړي چې ان امنو کما امن الصفها رد د دوی د طرفنا د منافقانو نه پناکار لهجه منافقینم چې نفي کوي نو د ایمان مقید کوي چې د دې قمقلو پشان ایمان وروړو مطلق ایمان د ځان نه نه نفي کوي انکاریان نه دي علت وی چې دا صفحه دي کما امن الصفحه صفحه جمع د صفیح قران کې دا ماده یول سپیری ذکر دا اصل کې خفت حرکت جهل سفیه سپک عقل والا خفیف العقل نقصان د عقل نقصان د علم د دې صورت آیت المدائنه کې فان کان الذی علیه الحق سفیها دویم صفیح بی علمی ته ویل کیږي انعام یوصل یو څلختم دریم افتراء علی الله معترضین په نبی علیہ السلام او په صحابه صحابه باندې دوی ته هم صفی نامناسبه تپوس کون کی د الله پاک نه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وايايا كم عقل زمن ان هي الا فتنتك ستا امتحان دي منافقانو صحابه او تا صفحه زکوي چوي دوی د فیدی زی نګوري خو وردانګي نبی علیہ السلام چې ورته حکم کی په هره خبره کې د هغه تابع دي اصلاح کې خومن کې منحصر ده د قرون اولانا دا پاتې شوی دا چې حق پرستو ته بیوقوف ویلې شوی دی اعراف 66 سوره مومنون یو سلسم جهنم ته تللی دي نو الله وجه ذکر کوي فاتخذتموهم سخريا دوی پورې وټو کې کولی واپس شي خپل اهل ته نو سري جوړي و اذا راوهم کله چې مؤمنان ویني نو قالو ان هؤلاء لضالون دا قمقل دي د دنیا په خبرو باندې نه پوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قرآن کې ډیر آیاتونه دي چې هغه صریح دلایل دي په مدح د صحابه باندې تو سلام كنتم خير أمة أخرجت للناس انفال چورتر سلور بیا انفال پی ختمی گی والذین آمنوا وحاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ مهاجرین شو شیخ ته پنده رحمه الله دلته راغلو زمو شیخ صاحب نه تاسو کو چې د کلی خلک څنګه دي نو شیخ صاحب ورته وی دا مهذب خلک دي کوئی دی په خبره وی چلو میں اصولی رد کروں گا پنجاب مقررین پاغو کی جذبات دیری شیخ لهم مغفرت و رزق کریم پښتانه خو دی پنجابیان ولوله د خطیب او د مقرر پورته کوي خلکو ته وی اوای وی زور سے کہو یو سړی بی اختیاره پاسید شان د صحابو په بدو لګید ته چا چې خوخو نوې شیخ ته پنډای بچی لاس پور تک مې اسمان الله ته ورسو هغه بل چې نا خوخو نو هغه وی چې په منبر غړې ده د صحابو پشان چې څوک خفقيږي نو دی آیات تلان دی دی خواه یو کسوی چې دو شان د صحابو ذکر کوي منګه سوغي احادیث صحیحه په دې باب کې ډیر زیات دي دی صورت کی ایک سو سینتیس نمبر آیات کی یوصل و دیر شم کی فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که ایمان راوړ د صحابه د ایمان پشان نو لار بیا مونده او د دې مثال یو نو پر دې خادمی خاص ته دچا هغه سړی له ډیر مرګونه وغیره کړی دي وور وریږي یخ دی د نیک چرګې ونیوه تفتیش شو چې دا هغه خړلې ده نو دا نیک به